بعض المحققين سنن نه تعبیر وجه په بعض المحققين سره هغه تمن موږ وجه نه محقق مطلب سره محقق څه ته وایي حقق يحقق اثبات ته ویل کیږي نو محقق هغه چاته وي من يثبت المسائل بالدلائل من يثبت المسائل بالدلائل هغه چاته وي چې هغه مسائل ثابتې په دلایل باندې محقق معنا مثبت المسأله بالدلیل چې هغه چې کمدنو مسله په دلیل ثابتې بل مدقق ته دقه کا یو دقه کو نری کولو او کوړو کولو ته ویل کی کوړو ته دقیق وي افریدیانو ته جوړه وي هغه ته چې کمدنو دقیق وي دقیق معنا مدقوق چې څوک دلیل له دلیل وایي څوک سره دلیل له دلیل وایي هغه ته چې کم نه سوی مدعق دی دویم فرق دا ذکر کوي چې محقق هغه چاته وي چې من يبحث في المسائل من يبحث في المسائل او مدقق هغه چاته وي چې من يبحث في اسرار المسائل چې من يبحث في اسرار المسائل مدقق هغه چاته وي چې هغه مسائل کې بحث کوي او مدقق هغه چاته وي چې هغه د مسائلو اسرار معلوموي د مسائلو څه معلومه اسرار او رازونه معلومه اسرار معلومه او رازونه معلومه درېم دا ذکر کوي محقق درېم فرق محقق هغه چاته وي چې من يعلل الاحکام من يعلل الاحکام هغه څوک چې احکام له علل وي احکام له سوي علل او مدقق هغه چاته وي چې من يعلل العلل من يعلل العلل چې هغه علل له سوي علتونه وي جامې گئی به هم ناشر جامې نه شو یادو لو دی بیا چې کمنو بریک تا وی او چشمه په پلاقې یو هغه ته بناس دي لیک پکې یا الله توبه او خلق په خاندې ما ذکرو بعض المحققین دین خدمت ته نو ماشاءالله زورور مولا نظام ورته خپل ناس ویډیو ته لګېدلی یو مزیدار کله یو شان جوړه وتا خو کله ته بل شان تا خو جوړه خو دې زور اور د دې خدمت کې ماشاءالله سه اوس لیدو هغه دغه خزه سره سره دغه خاوند او خزه ناس دي ان غریب غاړه باندې یعنی خاوند دا سیا پر ټوک کو وی خزه وی دا انسان به وزر مان غره وی سات کې کم ځای ومه سات کې په دې مخ کې کم ځای ما اوسې ما کم خزه او ترو غون ته شکر دې شلې درې دا چې کندنو د دین خدمت وکړو شکر دې چونه شلې درې او ما سوله ما ذکره بعض المحققين حيث قال اوله حصہ د باس د چا ده د بحث د محصول اولنۍ کتاب دا تر خپل ابتدا او مثلا پورې ده خپل ابتدا او مثلا دا اوله یې څه دوه یې سي ده تر کذالک پورې یو یې سره ده په دې کې طرفین د مشبابه ذکر کیږي د چې کم دنو مشبه به مقدم کړه او مشبه باندې یو وجه دا ده چې دا مشبه به محسوس ده دا مشبه به څه ده محسوس ده او محسوس باندې سړی زر کوي دا اسهل وا او په مقام د تعلیم کې انتقال کیږي د اسهل نه اصعب ته اول اسان ثاني بیا سوي ګران انتقال اسهل نه چاته کیږي اصعب ته کیږي د دې د وجنه د چې کمندر مشبہ به مقدم کړ بچا باندې دوی دا مقصود دی او معنا حرفي او معنا اسمي باندې ځان پوهه کول دا غیر لپاره د تشبیه ورکړي دا غیر لپاره څور دي تشبیه ورکړي دا مشبہ به به گویا تمهید شي معنا اسمی او معنا چاته حرفی تا ځکه به محسوس شي پوه شي په معقول وخت شي پوه شي نو تمهید مخکې وي د د مقصود مشبہ به نه ده مقصود د څه ده مشبہ ده مړه سي لکه مصیبت دا دی دا ما تعبیر زکه وکړو چې دا ما تاسو کتاب کې لیدلې لکه بیګا چې تاسو وایي چې زمونږ هغه مطالعه خو پکې رانه ده کنه ځینې ما خدا سم ویل شو چې مشبه به لنډه ده مشبه وګده ده دا لنډې په وګد مخ کې لکه دا سم آسانو ویل شو او ما سره تاسو د مطالعه غم چې دا په شرح کې لیکلو په ذل فقار کې چې دا قصیر الذل او دا بل طویل ذل فقار شرح خدای بندګانو د کتاب دې نه یاره سړی نوم نه دی لکه هلک کو طالب جان کو مرشه دی منارس مون سے بغل لیکلی و عارف شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایي منارس مون سے داغي استاد و فارس شیخ ته فرمایل ما ته تاسو کو د ذوالفقار باره کې ما ته وی چې دا منارس مرسل لیکلی و چاپ شوی نه و مونږه د منارس مرسل نه درسن ویل ذوالفقار چې دا مونږه داغه نه سو ویل دا درسن او واقعي پکاروم دا چې درسن ویل شي دا خپل ګران نه دا څه آسان نه ده باغې کې هغه ویلي په اول کې چې زه به هغه نقطې لیکم چې کومې سمبټي او خادمي نه دي عام شراه په لیکلي نه دي دا به هغه نکته دي کما او واقعي چې څنګه ویلي دي هغه شان دي کړی دي چې سمبټي او خادمه کې ملي کړی دي هغه ته توجه نه کړی خبره باندې پوه شوي اکثره خبرې راغستې دي د عبد الغفور عبد الغفور شرح هل سو قالا چې دا ویل دي ګور اوس په مقاله د مصنف مقاله چا کې مصنف چې مصنف په ایزا شرح د مفصل کې خبره کړې و ضمیر د فی نفسیه معنا ته څه کو راځي کو نو معنا موږ مستقله شو یعنی معتبر به اعتبار نفسي دي شو صحیح شو کنه فی دی اعتبار شو فی دی چشمون اعتبار شو نو فی نفسی هغه شو نو تقلا ماتن تشبیه ور کړی و ویلو کا قولک الدار حکمها فی نفسها کذا واستغ الدار حکمها فی نفسها کذا دا مشبہ به و او هغه معنا اسمی سوا مشبہ و چې ضمیر دی فی نفسه راځي کی چاته معنا تا دغه مشبہ و او دا الدار حکمها فی نفسها دا زاده سوا مشبه به وا اوس مقتوله کما قال د مصنف مقتول دا دی هل تا الدار حکمها فی نفسها کذا دل تدراړو موجود فی الخارج دار ته موجود فی سو خارج دلته د دار نه تعبیر کو موجود فی خارج دیمه خبره هل تا دار حکمها فی نفسها کذا نو په نظر سره الله ته ټول چي دي هغه موجود بل غیر دي موجود بل غیر دي او د الله نه علاوه کته نظر د الله نه کته نظر د چانه د الله نه دا موجود خارجي چي دي موجود څه خارجي چي دي نو دې چې په دې خارج کې موجود کیږي په اعتبار د اسباب ظاهره نه کې په اعتبار د سبب بوی ځان له موجود کېدلی شي دا چې کوم موجود دا قائم به ذات دی چې په قیام کې خپل قیام کې غیر ته محتاج نه دی دې ته په جوهر ویل کېږي د حکمت په جبه کې دې قائم به ذات ته جوهر او دې قائم بالغیر ته دې ته چې کمنو سوی عارض بیا ځان له جواهر په خلق باس کی جواهر دو قسم دي جواهر مجرده دي او دیم چې کمنو جواهر مادیه دي هغه جواهر چې مادي دي ماده کې موجود دي دیم جواهر دي چې کمنو جواهر مجرده نه ماده دي لکه ملائک جوهر دي هغه مجرد نه ماده دي ارواح قبل د پیدایش نه دا مجرد نه مادریه د مرګ نه رسو مجرد نه مادری او چې کله بدن کې دي مادری بیا عرض چې دی دا تاسو په نه قسم باندې ویل دي په مرقات شریف کې دا دور تا ته ویل چې په خارج کې دی باندې ځان پوهه خارج کې یو قسم موجود دی موجود کېدلې نشي هغه خامخا په دې خپل وجود کې یو محل د سوي محتاج وي محل مراد مکان نه دی ما قام به دی چې دې ور پورې سکی قائم کیږي یوې موضوع ته سره محتاج دی لکه زمونږ رنگ هغه چې کمنو زمونږ مخته او سرمن ته سره محتاج دی دا رنګي بویونه دي دا محتاج دي حيث قال كما ان في الخارج لکه چې په خارج کې موجودا یو موجود دی قائما بذاته شا قائم نه سوال له شبا سببیه کا قائم نه په وجه ذات باندې نو دا قیام کې ذات ته محتاج شو کنه ځکه مسبب سبب ته سوي محتاج دی دا ځکه دا خبره چې ذات نفس د دین مخ کې با فی لام راشي با فی لام راشي دا استقلال پیدا کوي تاسو باندې کې استقلال دا چې کمندونو د سببیت لپاره نه وي چې کمځای کې د سببیت لپاره راځي نو هغه کې د خامخا ور سره وایي چې دې ځای کې د چا لپاره دی سببیت لپاره دی لکه صفات د الله قائم بذات الله دی هلته کې بعد فرض استقلال نه وي هلته کې بعد پار د سببیت وي چې دا موجود دي د وجه د ذات د چان د الله تعالی نه هغه یو ځای دی نور د نفس ذات بارکی باندې چې کله بي با پی لام دا داخل شي دا پیدا کوي استقلال مقایم بذاتی کې با سببیت نه بلکې دې پیدا کړي څه شي استقلال دویم مدرک مدرک تبان دی دا غي چې کم دنو خصوصیات او فرقونه هغه بیا ذکر کوو